بسم الله الرحمن الرحیم منګه د حدیث تقسیم کړو په اعتبار د مقبول او د مردود سره مردود داغي بیا منګه دوا اقسام کړیو چې یا به یو خبر رد کیږي د انقطاع فی سند د وجنا یا د راوی د عدالت د وجنه یا د راوی د عدالت د وجنه چې د راوی عدالت کې به نقصانی هغه به عادل نه نو د انقطاع فی السند داغي مختلف اقسام معلق معضل مرسل منقطع مدلس مرسل خفی دا ټول منګه دا ویلی دي نن منګه هغه اصطلاحات شروع کو چې یو خبر رد کیږي د طعن فی الراوی د وجنا طعن فی الراوی عدالت نه بلکې د طعن فی الراوی د وجنا چې پر راوی کې هغه طعن وی او بیا دغه په عدالت کې نقصانی ټیک شو دا اصل کې مونږ دوه اقسام ویلیو طعن فی الراوی چې د راوی او به داغي لس وجوهات او لس اسبابو څنګه چې پرون مونږ د دې خلاصه ویلې و یو داغي نه کذب دراوی دی دراوی داغه دروغ ویل دی او کذب علی رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په پیغمبر باندې دروغ ویل دی نو د داسي راوی روایت تا چې هغه په پیغمبر باندې دروغ وای او د دروغ روایت جوړی نو د دې راوی روایت تا موضوع وای داسي راوی تا کاذب کذاب وزع محدثین داسې اصطلاحات استعمالي کم چې د اسماء الرجال کتابونه دي او کم چې د جرح او د تعدیل کتابونه دي موضوع دا لغوي تور باندې د اسم مفعول صيغه ده وضع يزع وضعا وازع وازع وزکون کی توي او موضوع هر غشي چې هغه وضع کړی شوی دی وضع شی اصل کې کې خودو توي ټیک شو قران کې لکه دا لفظ بار بار راځي خصوصا څنګه چې د حمل نه بعد لکه دا لفظ دا ذکر کیږي یو شی کې خودل فلما وضعتها وضع وضع الحمل حمل کې خودل نو پدې کې ک کتا سو ګورئ نو د یو شی لکه پریوتل دی د یو شي پریوتل دي او د یو شي لاندې غورځېدل دي نو د دې په معنا کې دا معنا پرته ده د دې وجنه په تیسیر او مصطلح الحدیث کې مصنف داوي چې سمي بذالک دیتا دی حدیث موضوع تا موضوع د دې وجه نه وي سمي بذلك لانحطاط رتبته د دې د رتبي د پریوتو د وجه نه دې ته موضوعي وي چې د دې هغه رتبه نهایت پریوته ده او د دې هغه رتبه نهایت خبره غټیه ده او دارنګي هغه حد درجه پریوته ده نو د دې وجه نه دې ته موضوع وي اصطلاحا د موضوع تعریف هغه څه دی دا هغه دروغ دي مختلق ان هذا الا اختلاق سوره سواد کې راځي ندی دا مگر د ځان نه جوړ کړی شوی دا دروغ دي اختلاق د ځان نه جوړ کړی شوی خبره هو الكذب دا هغه دروغ دي المختلق چې د ځان نه جوړ کړی شوی دي او المصنوع صنع دام چې داغي د ځان نه جوړ کړي شي وی دي مختلق او مصنوع یو معنا ده خو په مختلفو الفاظو سره ذکر کړي دا هغه دروغ دي المختلق المصنوع چې د ځان نه جوړ کړي شي وی دي او المنسوب او داغي نسبت کړي شوی دی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر ته نو دیتا موضوع موضوعي حدیث وي اصل کې حدیث وینا د ته ناروا ده خدا منګه او ته په اعتبار دا غ واضح باندې وایو چې واضح چا چې دا روایت جوړ کړي دي نو چونکه هغه دا د حدیث په نیت جوړ کړي دي پیغمبر ته نسبت کړي دي نو لکه دا او ته منګ داغه په اعتبار باندې ورنه دا د سره حدیث دی نه دا خو دروغ دي چې د الله پیغمبر ته منسوب کړي شوی دي د دې حکم څه دی د موضوعي حدیث داغه حکم څه دی نو دا به د تزه حکم دا ذکر کم اجمع العلماء د علماء اجماع دا علا په دې خبره باندې انه لا تحل روایته چې د دې روایت حلال نه دی د دې روایت جایز نه دی د موضوعي حدیث روایت جایز نه دی حلال نه دی لاحد د هیڅ چا د پاره حلال نه دی نه د مولا د پاره او نه د امی د پاره د هیڅ چا د پاره حلال نه دی عالم حاله چې هغه ته د حال معلوم وي چې را دا روایت موضوعی دی دا روایت منګړت دی فی ای معنی کانا په هیڅ یو معنا کې ته دا نشي ذکر کولای لکه څنګه چې مثلا مولانا زکریا صاحب لکه هغه دا ویلي دي د آدم علی السلام دا روایت بارکی د مولا علی قاری داغه قول ذکر کړي دي نو پدې کې هغه د مولا علی قاری نه نقل کړي دي چې قلت هذا حدیث موضوع معناه صحیح حدیث خو موضوع دی من غلط دی لیکن معنی صحیح ده حالانکه علما دا وایي چې لا تحل روایته لاحد علم حاله چې د دې حال ورته معلوم وي فی ای معنن کانا چې په کوم یو معنا کې لیکن د دې روایت جایز نه دی ها په یو شرط باندې جایز دی د دې روایت د دې بیانول الا مع بیان وضعه نو بیا په دغه خبره باندی که ذکریا صاحب ذکر کړی دی نو ټیک ته بیا په خپل کتاب کې راوړل جایز دی او کوم الله علی قاری ذکر کړی دی بیا ټیک ته چې اولی داغي هغه وضع بیان کړی دا داغي هغه وضع بیان کړی دی چې هاذا حدیث موضوع و معناه سه یعنی داغي هغه موضوعیت واضح کړی دی چې هر دا روایت من غلط روایت دی نو بیا ټیک ده نو که یو عالم یو منګړت روایت بیانې نو یاد ساتي په هغه صورت کې د بل مخ کې وینا او روایت کول داغي بجایز وی لکه بیان به داغي جایز وی چې یو سړی دا غ روایت سره دا ذکر کی د سامعین مخامخ چې دا روایت موضوعی دی او دا روایت منګړت دی په دې یو صورت کې د دې بیان هغه جایز دی نو دا یو خبره یاد ساتئ چې لا ت... دا چې تاسو زبانی لري را حکم یاد وي چې لا تحل روایته لاحد الا مقرونا ببيان وضعه الا مع ب... الا مع بيان وضعه یا الا مقرونا ببيان وضعه هیچا د پاره د دې روایت حلال او جایز نه دی مګر مقرونا ببیان وضعه چې د دې هغه موضوعیت متصل ورسره بیان کینو بیاشته به د دې بیان کول هغه جایز دي ورنه کې یو سړی منګړت روایت بیانې او د خلکو تداغي هغه منګړتواله هغه ورسره ذکر نکي نو دایات ساتي دا د هغه حدیث د لاندې داخل دی د هغې د حکم د لاندې چې من کذب علی متعمدا فلیتبوء مقعده من النار کوم چې موږ د متواتر لفظي کې مثال ذکر کړو یا د د حدیث دا غ مسلم د لاندې داخل دی هم دغه روایت بل سند سره په دې الفاظ راځي من حدث عني بحديث دا د حدیث د مسلم الفاظ دي من حدث رسول الله فرمایي من حدث عني بحديث چا چې زمانه داسي او حدیث بیان کا دا دا لفظ په دوه طریقو راځي یرام راځي او یرام راځي معنا یظن او د د دا خیالو دې په دې یعنی يعلم او د تدا پته وا چې انه کذب چې دا خو دروغ دی دا خو منګړت حدیث ته فهو احد الكاذبین یا کاذبین هم راځي نو دې دا غ دوو دروغجنو نه یو دروغجن دی یو خو هغه دروغجن دا چا چې جوړ کړي دی دی دی او دا دی چې دا غي روایت او بیان کوي نو دیم دا غ دوو دروغجنو نه یو دروغجن دی ټیک شو نو د دغه حدیث د لاندې هغه داخل دی بیا علما د دې مختلف د غ ذکر کوي چې دا چې کوم وزاعین دي چا چې دا روایت جوړ کړی دي نو د دې د د جوړولو طریقه څه ده د دې د جوړولو طریقه څه ده او یا موږ به یو موضوعي روایت هغه پیجنو څنګه نو د دې مختلفې طریقې دي یو موضوعي روایت هغه به پیجندل کیږي څنګه کیف یعرف الحديث الموضوع یو موضوعي حدیث هغه به معرفت په داغي څنګه کیږي نو د هغې مختلفې طریقې دي یو طریقه دا ده چې یو واضع چا چې دا روایت وضع کړی دی چې هغه اونی ولې شي چا چې روایت وضع کړی دی چې هغه اونی ولې شي او هغه دا غ روایت په وضع کولو باندې اقرار وکي لکه څنګه چې یو مجرم هغه ونیول شي نو یا خو داغه اقرار بس دغه کافی دی او یا چې پاغه باندې گواهان پیش شي نو چې یو یو مجرم په دی باندې اونی ولې شي او هغه دا وی چې را ما دا روایت وضع کړي دی لکه مثلا هارون الرشید درس کې چې زمونږه اکثره دا واقع بیانېږي هارون الرشید چې کله بعضی وزاعین هغه نیولې دي نو هغه ته ویلې دي چې ته ته خو زما د قتل حکم هغه کې لیکن ته به دا هغه روایت سره سکه چې هغه ما په باب د حلال او د حرامو کې په خلکو کې اردن نکړي دي او هغه خلکو کې چورلی را چورلی نو په هغه ځای کې په هغه دربار کې محدثین ناستو عبد الله ابن مبارک ناستو دارنګ بل ناستو نو هارون رشید ته ویلي چې ته به د هغه علماو نه خپل روایت څنګه بچ کی چې هغه د څنګه چې څنګه چې د دوړو نه ویخته هغه روزي نو داسې به د پیغمبر د حدیثونه ستاد دروغ او روایت هغه به یو یو روایت باغه داسې روباسي نو یو طریقه د حدیث موضوع د پیژندلو دا ده چې واضح په خپل په خپل وضع باندې او په منګړت روایت باندې هغه اقرار وکي لکه بدی کې مثال چې دینو هغه پیش کړي یو راوی دی وزاع دی دا غنوم دی ابو عصمه نوح ابن ابي مريم دا غنوم دی ابو عصمه نوح ابن ابي مريم کله چې ونی ولې شو نو اقرار یې وکړ چې هغه د قران د د یو یو صورت د یو یو صورت فضایل هغه جوړ کړی دی او د یو یو صورت په باره کې هغه احادیث جوړ کړی په فضیلت کې اوس ګوره څومره یو ښه کار کړی دی لیکن دا یاد ساتي که یو طرف ته نیت خلق قران ترا بلل دی که یو طرف ته نیت قران طرف ته د خلکو شوق پیدا کول دي لیکن بل طرف ته د غي د پاره یو غلطه طریقه اختیارول هغه جایز کیږي نه نو د خود قران د سوراتونو د یو یو سورت د پاره فضایل او د غي د پاره احادیث وضع کړي دي لیکن کار غلط ته دویمه طریقه د موضوعي حدیث داغي د هغې د معرفت هغه دغه دا ده چې یو واضح خو په خپل اقرار نه کی خو لیکن چې بنده په لک سوچو کی چې بنده په لک سوچو کی او داغي نه خبره داغي هغه پتا هغه لګي داغي هغه پتا هغه لګي مثلا بعض اوقات لکه یو راوی زبر هل دا خبره د ان شاء الله به په اخره کې وکړو یو یو نه خداغي دا دا چې یو راوی هغه رافیزی وی رافیزی وی یا داسې یو مبتدع وی یا داسې یو مبتدی وي او هغه داسې د د, د اهل بیتو په فضایلو کې لکه اوس رافیزی داغه نه به ته څه توقع ساتي او هغه بیا د اهل بیتو په فضایل کې احادیث او روایات جوړ کړي وي نو هغه خو به خامخا د هغه خپل عقیدې د پرچار د پاره هغه دغه پیش کوي یو طریقه د منګړت روایت داغه د پیژنګلو دادا چې په هغه حدیث کې داغي په متن کې داسي بازاري غونتی الفاظ وی بعضی داسي رقیق الفاظ وی چې هغه او دا اصل کې یو حس حس وی کله چې د بنده د علم حدیث سره تعلق وی نو د د په دې زړه کې الله داسي یو یو یو ملکه پیدا کی چې چونکه داغه د علم حدیث سره تعلق دی نو د پیغمبر د حدیث د الفاظو هغه درناواله دومره دی چې بنده وی یره دا د الفاظ داسې رکیک او داسې سپکونتي الفاظ دي چې د دې د پیغمبر ته د دې نسبت هغه درست نه دی یا هغه د حس سره د انسان د ظاهری حس سره هغه خلاف وي او یا هغه د قران د سری الفاظو نه هغه خلاف وي وای شوي لکه اوس مثلا دا روایت به مخ کی من شاید چې په دې مثالونو کې ذکر هم کو اوس لکه د پیغمبر بارکه لکه داسې قسمه الفاظ دا بیانول لکه مثلا الباذنجان لما اکل له اوس دام په منګړت روایتو کې دی چې را باتینګړه چې دا ته د کمی بیماری د پاره اوخري نو بداغه د پاره لکاغه کار کوي او داغه د پاره پای کې شفا ده نو اوس دا یو قسم لا غرقی کلفاظ دي ډیره خبره هلکه او سپک الفاظ دي چې د پیغمبر د شان سره دا الفاظ دا مناسب نه یا بعضی روایت چې هغه د قران نصری خلاف وي لکه مثلا یو روایت کې دا راځي چې لو انک لو ان ظنک بحجر کستا چرته په یو یو یو غټه باندې دا ګمان راغې چې هغه به تعالی فائدہ درکې نو هغه به تعالی لکه پښتانه وي چې په غټه دی یقین راغې چې دا دا به تعالی فائدہ درکې نو هغه به هم د فائدہ درکې یاد ساته دا صریح د قران نه خلاف دی دا په یو غټه باندې لکه دا اعتقاد دا جوړول دا ناروا دي یو خود د د منګړت روایت داغي د پیجنګلو طریقې لکه دا منګه ذکر کړي سوال دا راځي چې دا منګړت روایت جوړون کی د دوی د دین مقصد سي دوی د د سنیت باندې په سم مقصد باندې دوی دا روایت دا جوړي نو بازي یو ښکارا چې کوم د انسان ذهن ته هغه راځي هغه دا فوري توربانه چې کوم وجه راځي یره دا به هغه چا کړی چې هغه د اسلام دشمنانی نو دا یاد ساتي دا صرف د دې یو جهت ته او دا صرف د دې یو قسم دی الطعن فی الاسلام په اسلام کې عیب پیدا کول اسلام پاغي باندې داغي هغه شکل داغدار کول الطعن فی الاسلام نو اوی لکه دا طریقه اختیار کړی د چیرې راشه په بل طریقه بسنګ چې اسلام لکه موږ په جنگ باندې یا په نورو سيزونو باندې کمزورې کو راشه د اسلام په دې تعلیماتو کې د خرندان دا پیدا کو د اسلام تعلیمات کمزوري کا لومبني مقصد چې دین هغه دا دی الطعن فی الاسلام په اسلام کې عیب لګول دویم مقصد هغه دا دی الانتصار للمذهب د خپل مذهب د پاره خپل مذهب داغي موقف مضبوطول لکه اوس مثلا شیعاګان دي شیعه ګان ای بخامخه د خپل مذهب د د مضبوطولو د پاره په شیعاګانو کې ډیر دي چې غیر روایت جوړ کړی دي چې علی خیر البشر من شک فيه کفر علی چې دینو دا د پټولو بندګانو کې بهتر دی اوس د علی فضایل په صحیح احادیثو کې هغه ډیر زیات دي لیکن د خپل مذهب او د خپل ډلې داغي د مضبوطوالي د پاره دلایل جوړول او داغي د پاره منګړت روایت جوړول دا داغي یو دویم سبب دی او دویم وجه ده دریم وجه هغه پکې دا ده چې بعض خلک د الله تقرب د حاصلولو لپاره یعنی نیکان خلکی او په دی باندې هغه ځان الله ته نږدې کوي په دې دور کې تاسو ته خپته ده چې بعض خلک چې هغه څوک منګړت روایت بیانې بریت خریلی په ظاهر باندې او ځان یو قسم لډې رغه دینداري ته ځان منسوب کوي لیکن او هغه په کې داسې دغم کوي نو هغه د الله غ تقرب او د هغه د پاره کاغي هر څومره دروغ وي دا خو منګه ته الله د پاره وایو نو د دې د پاره هغه به لکه احادیث جوړي لکه باج خلک چې وي چې رفلان کې کاغه دومره وخت لګي نو بیا هغه چې را منګم داسې واړه واړه احادیث هغه جوړول شو نو دا لکه مغه د الله تقرب او د الله تزان نږدې کولو لپاره به هغه د ځان نه خبري هغه جوړي محدثین په خپل کتابونو کې لکه دا خلک یو قسم له په هغه دور کې هم وو نو په دې کې مثلا یو راوی راځي میسرا ابن عبد ربه میسرا نومې د یو راوی نو د هغه باره کې راځي چې میسره ته چا وویلې چیرې دا روایت چې دا ته بیانې چې من قرأ کذا فله کذا چا چې فلان کې صورت ویلې غل دور دور اجر دی چا چې فلان کې آیت ویل نو غل دور دور اجر دی او بلا شی اجر به بیان ک دا روایت ته د کم زینه بیانې نو هغه ته وی وضعتها دا تدریب الراوی کې امام سیوطی دا قول ذکر کړی دا واقع ذکر کړی دا ناغوی وضعتها ما دا روایت جوړ کړی دی اوس دی کې په خپل واضع اقرار کړی دی خو د څه د پاره مې کړی دی اوس د دې اقرار هم ثابت دی وضعتها ارغب الناس د دې لپاره چې زه خلک راغب کوم قران ته اوس د د الله غ تقرب یعنی په خنیت باندې یو کار کړي دی خو لیکن کار غلط کړي د خلکو د ترغیب د پاره توس احادیث جوړي او دروغ وي په پیغمبر دروغ وي دا طریقه هو ټیک نه ده بعضی داغي مقصد دای حاکمانو تزان نږدې کول سیاسی مليان خو په هر دور کې او په دې کې موږ په درس کې د مهدی کم چې د د بنو عباس خلیفہ دی دا غمنګ واقعي هم ذکر کو نو د هغه کوم مولا چې ونو دا غ مولانم غیاس ابن ابراهیم نخعی دی کوفی دا د کوفی مولاو د اوس مهدی ته د ځان د نږدې کولو د پاره څه چلی وک مهدی چې ونو لکه هغه لګیاو نو په حدیث د ابو داود کې خدا راضی چې یرا تاسو یو بل سره غ سبقت مکوي یو مقابله مکوي مګر د اسونو په منډه کې او دارنګي په لامبو کې په دې سيزونو کې او په نشانه اشتو کې په دې کې خبره یو بل سره مسابقت کوي په دې کې یو بل سره مقابله کوي نو د پکې دا ملیکل چې او جناحن او جناحن او په دې کې لکه جناح وزر ته وې کنه نو هغه بادشاه لګیاو دا هغه کونتر سره هغه لوبي کولی نو د پکې دا او جناحن دای د مهدی د وجه نه سیوا کا د دې لپاره چې یرا مهدی خوشاله شي نو مهدیم پویا سړیو دا هغه وخت بادشاهان خدا سينو چې سوره اخلاص هم لنه ورته نو هغه هم د ځوان بچی فورا چاړه راوغوښتل او هغه کونتر هغه حلاله کړه او لکه داغه مخ کې د دې لپاره چې یاره دا, دا خبره چرته خورا نشي او د پیغمبر ته لکه د د موضوعي روایت لکه دا منسوب نشي پنځمه وجه داغي دا ده بعض خلک په خپل خېټه ساتي موضوعی روایاتو باندې خپل دکانداری څنګه چې دین خرڅی نو دارنګ موضوعی روایت هم جوړی موضوعی روایت هم جوړی لکه پدی کی لکه بازی دا چکم مثلا دکانداران دی نو ای د خپل نسخو د پاره داسې شي نه جوړ کی داسې روایت جوړ کی چیرې دا فلان کې نسخه په حدیث کې راغلی دا او دا د فلانکی مرض د پاره نو دا په دې طریقه باندې دارنګ بازی نو اغي صرف ځان مشهوري واعظانی واعظانی لکه د د بازی دی بدعتیانو په شان چې هغه منبر ته وخی جنو بس هر څه او د جمجا باچا قصې کوي نو دی هغه شهرت چې دینو بس هغه مقصدی او هغه هغه منګړت روایت وای چې بنده په حیران شي نو دا هغه مختلف مقاصد دي په دې زمن کې په دې زمن کې چې کوم کتابونو کې یو سړی او په دې دور کې پوردو کې په کې ډېر ښه کار شوی دی او د ابن جوزی چې کوم کتاب الموضوعات دی بهترین کتاب دی دارنګ د مولا علی قاری موضوعات کبیر هم شته موضوعات صغیر هم شته بهترین کتاب دی د سیوطی په دی باندې ال اللؤال المصنوعه فی الاحاديث الموضوعه د سیوطی په دی کې بهترین کتاب دی دارنګي تنزیه الشریعه المرفوعه د ابن عراق کنانی دا کتاب دی په موضوعات باندې دا روایت راغونډ کړی دي او په دې اردو کې په دې باندې بهترین کار اوس ډاکټر سراج الاسلام حنیف صاحب کړی دی هغه یو خو د بازي په خوانو کتابونو لکه موضوعات د سوغانی دا غي ترجمه هم کړی دا باقاعده غ شایع شویم دا هغه هم دا کړی دا او بل د دین علاوه په خپل د روایتو ما تقریبا ما سره حالان کې دا غي یو نسخه وا خو اوس تقریبا هغه پکې د درې څلور سوه پیجز نور اضافه کړي وه نو ما یو میاشت نیمه مخکي د هغه هغه دوه جلده بیا را غوښتي دي نو هغه تقریبا هزار باندې کو په سو باندې یا پندره سو باندې نو پای کې تقریبا ډیر په زما په خیال سه پندره سو دو هزار روایات دي ضعیف او موضوعی هغه را جمع کړی دی په اردو کې ډېر ښه کار یې پې کړی دی نو د موضوع حواله سره یو د دې د لغوي او اصطلاحي تعریف بل د دې حکم لا تحل روایته لاحد الا مقرونا ببيان وضعه او د موضوع حواله سره چې د دې معرفت سره څنګه وکی نو اې کې دا ده چې واضح چې دی غي اقرار وکي یا مثلا بعضی الفاظ دا غي غ رکاکت دومري دا غي غ سپکواله دومري چې را یا د قران سره سری خلاف وي نو اول خو کوشش دا پکاري چې او روایت سندن صحیح وي نو هغه ته دی وکتلې شي چې یاره دا د قران سره د دې تطبیق هغه کیږي او کنه نو په دې کې بیا د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها چې کومه طریقه ده هغه بهتره طریقه ده چې قران په خپل اصل باندې پرې ده او په حدیث کې بیا تعویل وکړه د دې لپاره چې د قران سره هغه موافق شي او دا نه چی ته قران کې تعویل کې او دارنګ د حدیث سره برابرې د باز خلکو دا غلطه طریقه ده لکه په دې زمن کې کم چې د سماع موتا روایت دین او پای کې ام المؤمنین عائشه هم دغه طریقه کوي چې په احادیثو کې هغه تعویلات کړي چې د قران د د مضمون سره ټکراو رانه شي او داغه سره موافق شي نو دا یو ښه طریقه ده او بیا موږ دا ذکر کړل چې دا وزعین دا د سو وجوهات د وجنه دی دا وضع الحدیث کوي روایت د ځان نه جوړي نو پای کې موږ مختلف ډلې غ ذکر کړې د چا مقصد تقرب ال الله وی د چا مقصد د بادشاهانو قربت وی د چا مقصد داغي شهرت وي د چا مقصد هغه په اسلام کې عیب پیدا کول وي د چا مقصد نور مقاصد وي نو دا د مختلفو مقاصدو لپاره دا حدیث روایت دا وضع کوي نو دا موضوعي حدیث د دې باره کې محمود طحان وی هو شر الاحاديث الضعيفه دا دا ضعیف احادیثونه هغه بدترین روایت ته موضوعي روایت چې دا بالکل هغه د ضعیف روایتونه هغه بدترین دی د دې وجه نه بعضي کوم خلکو چې په اصول حدیث باندې کتابونه لیکلي دي نو چې کوم د ضعیف روایتونو کوم چې د ضعیف اقسام دي نو هغه ځان ل ذکر کړي او موضوعي بالکل ځان ل ذکر کړي یعنی دای په هغه ضعیف کې هم نه دي راوستي او بعضې علماو دا د ضعیف په اقسامو کې راوستي دي چې دا د ضعیف هغه ټولو نه بدترین قسم دی او بعضو چې دی بالکل دا ځان له ذکر کړی دی چې د دې اړو لا د ضعیف سره هم څه تعلق نشته نو دا د دې حواله سره منګه یو مختصره گفتگو وکړه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین